وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفة من صفاته لزم تعديل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجب وهو محال استعما د حوالی سره موجود نه دا محاله ده او که تعلق لري نو یا به مستلزم کیږي ذالک دا قدم د ما تعلق وجوده به او یا بنه کېدا نو قدم د عالم راغی او کنه کېدا نو تکوین قدیم شو او سره د حدوث ته مکون نه چې متعلق تر تکوینه وهذا تحقیق ما یقال غرض دا لمه دې د عبارت سره کلام تحقیقی ذکر کول نه په دې خبره باندې چې په تکوین مکون کې تکوین قدیم دی او مکون چونکه متعلق دی تر تکوین تکوین پورې نو هغه حادث دی غرض دا علامه موصوف ته دی عبارت نه غدا دی چې دی وی تکوین قدیم دی او مکون حادث دی دا خبره مخکم ذکر شوی و چې تکوین ازلی ابدی سرمدی دی لکه څنګه چې علم او قدرت دی واجبی هغه ابدی دی نو تخرنګي او ازلی دی نو هم دغه رنګ تکوینم ازلی دی دا خبره مخکې ذکر شوی و کنه وا اوس وی دا مونږ چې وړاندې ذکر کړ دا تحقیق دا غیر چې ویلې شي دی یعنی دا رسته چې کم کلام ویلې څه ویلې نو دا کلام لګ لمبا چوڑا لګو کوز دی او دا اول چې کم کلام ذکر شوی هغه ډیر مختصر هغه دا چې تکوین ازلی ابدی دی او دا مکون متعلق دی تر تکوینه وهو دا تکوین تکوین دی د عالم او د هر جز د اجسام او د عالم خو فی وقت وجوده په وقت وجود د مکون کې یعنی وجود مکون حادث شو کنه او دا تکوین چې شو دا قدیم شو دا ازلی دی ابدی دی او قدیم دی وې دغه تحقیق دا غیر یو قالو چې ویلې شي دي دا رسو خبرم دغه ثابت دی چې مکون حادث ته او تکوینا اقدین دی لیکن لګ لمبا جوړه طریقې سره لګوګ د طریقې سره ثابت دی حاصل د دې وګړي طریقې دا وجود د عالم زستانه تاسو کوم چې دا وجود د عالم وجود د عالم متعلق په ذات تعالی پورې یا په یو صفت من صفات الله تعالی پورې متعلق دی کنه دی ایا متعلق دی کنه کته چرته وجود د عالم په ذات د الله پورې یا په صفات د الله پورې اړو تعلق لري نه نو بیا خو استغنا د عالم د محدث نراله دا خبره ده مخکنه ان فی شبه را او دا ثابت شیره چې محدث په محدث غواړي او کته چرتا وای کته چرته نه معنی خدا سے مسله ده او کته وای دې متعلق ده پس وجود د عالم تعلق لري تر ذات یا تر صفات د الله پورې نو خاعده تعلق چې ولاره نو دا وجه د تعلق د تکوین نه دا وجه ده دا وجه د تعلق د تکوین نه تر مکونه یا بدا مکونم قدیم کیږي او یا با نه قدیم کیږي که چرته او تا قدیم وای نو قدم د عالم را غدم ناروا ده نو چې د تعلق د وجه نه دا مکون قدیم کېدل نشي خو حادث به کنه نو چې حادث شنو مکون حادث او تکوین قدیم انده خبره مون ثابته ولا کنه چې مکون حادث او تکوین چې شی دی قدیم نو ځکه نه لنډه کې راخه تاسو کوم چې وجود د عالم دا متعلق په ذات د الله په یا په صفت د صفاتو د الله تعالی پورې دی کنه دی کوي نه دی نو تعطیل د صانع راغی کوي دی نو یا به د دې تعلق د وجه نه د متعلق کې د مکون کې قدم راضی یا بن راضی کوي راضیم باطل ده ځکه قدم د عالم لازميږي او کوینا نو ټیک ته تکوین قدیم ا مکونه وهذا دا تحقیق د هغه دی چې ویل شوی دی ان وجود العالم وجود د عالم که متعلق نشي په ذات الله یا په صفات د صفاتو د الله پورې نو دا ذات الله یا صفات دا ذات او صفات ځان ځان ذکر کوي ځکه په دې ذات ته الله کی اشاره راغه چاته چاغي وي چې عالم صادر بالایجاب ول بالیجاب دی او دا صفت کی اشاره شو هغه چاته چې وي عالم صادر د الله تعالی نه دی خو بالاختیار بعد الاراده د الله اراده مانی څوک چې اراده صفت د الله نه مانی نو هغه صادر بل اضطرار وایي او امالول مصبر وای او الله تفاعل او علت بل استقرار وای اسوب چې وای دا مستند دی صفت د الله تا یعنی یو اراده د الله تعالی ته د ارادو د الله د الله اراده ته مستند دی نو دی وای دا ټول عالم دا محدث دی دا نو پیدا شوه دی دا مسبوق بل اراده دی دا مسبوق بل وکل ما هذا شان حکم چې مسبوق بل اراده ناغه مسبوق بل غیر وکل ما هذا شان حکم چې مسبوق بل غیر ناغه حادث دي نو عالم هم سره حادث خو بهر حال کالم چرته مستند نه ذات الله یا صفت الله ته نو لازمي کی تعطیل د صانع او لازمي کی استغنا د حوادثو عن الموجد د موجد نه وهو محال دا خبره خو محاله ده چې حوادث ته مستغنی شي د موجد نه ځکه دا ټول محدثات دا ممکنات دي ممکنات وای دي ته چې داغي وجود او داغي عدم سواسی وي ممکنات هم دې توای چې داغي وجود او داغي عدم دا دواړه سواسي او برابرې د بیا دی وجود ته ولې ترجیح ورکړې شو په عدم دا خو ترجیح بلا مرجح ده نو د دې وجنا دا محاله دا خبره چې محدثات ته موجوده او خالق نه مستغنی شي و ان تعلق او کچرته متعلق دا وجود د عالم دا متعلق شنو یا و مستلزم کیږي ذالک دا قدم ما يتعلق قدم د هاغه عالم لره ماغه عالم لره چې متعلق وجود د دی عالم به تر دې تکوینا به تر و یا متعلق که متعلق نو یا مستلزم کیږي ذالک دا چې شه دا تعلق قیدام ما دا به مستلزم کیږي قیدام د هغه عالم لره چې متعلق وجود د ما د عالم به ترتیب تکوینا یا بدسی یا بدسی نه کدسی نو فعل کې مقدمه عالم ولازمی فیلزم پس لازمیږي څه شی لازمیږي قیدم العالم قیدم ده عالم وهو باطل دا خبره خو باطله ده چې عالم قدیم دی عالم قدیم دی که عالم حادث دی او لا او یا به د تعلق په وجه باندې حدوث ته متعلق ناراضي نو چې ناراضي نو فلیا د دې تعلق د وجه یو نه یا به د دې تعلق د وجه نه ادم د متعلق ناراضي نو چې ناراضي عالم متعلق ته کنه یا به ناراضي نو چې ناراضي نو تکوین قدیم شو کنه ما حدوث المقوم سره د حدوث د مقوم نه نو تکوین قدیمه او مقومه حادث او دا موږ ثابتوله ثابت شون تکوین قدیم شو سره د حدوث ته مکون چې متعلق دی به پچا پورې متعلق دی ا تعلق د چا پورې دی د تکوین پورې وما يقال من ان القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير والحادث ما يتعلق به ففيه نظر لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة وما عند المتكلمين داور بندوي واما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بدعاء ويكون مسبوقا بالعدم والقديم بخلافه ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم حدوث بها لحدوث بهذا المعنى ليجوز ان يكون معطى ليجوز لجواز ان يكون محتاجا الى الغير صادرا عنه دائما بدواني دوامه غرض علامه موصوف د دې عبارت نه دلیل پیش کوي د صاحب الکفایه والا په دې خبره چې مکون حادث ته او د وجر تعلق د تکوین نه تر مکونه قیدن د مکون نه لازمیږي د دې لپاره یو دلیل وای هغه دلیل دار صاحب الکفایه والا فرمای وای کم سړی چې دا خبره کوي چې مکون تعلق لري د تکوین سره کم سړی چې دا خبره کوي چې وجود د مکون وجود د مکون دا متعلق ته ترچا پوره تر تکوین پوره وجود مکون متعلق ته تر تکوین پوره نو دا خبره قول بحدوثه دا قول د حدوث ته مکون هغه سره چې دا خبره کوي چې وجود د مکون متعلق ته په تکوین پورې دا خبره خو کوي کنه جب اس نے اسی طرح بات کر لی تو اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ مکون حادث ہے اس لیے کہ جو چیز دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ خود حادث ہوتا ہے لہذا مکون قدیم ہے کہ حادث ہے جی تو لنڈا خبر لمبا چھوڑا ا تفصیل بین نظیر ته ضرورت ته چې تابېږي را تابېږي او تاده چې وګدا خبره کوي چې وجود د عالم متعال وجود د عالم تعلق تر ذات او صفات او رشته کې نشته کې نشته نو تعطیل لسانه کوي نو یا بدلی تعلق توجه قدم نه متعلق راځي یا بنراځي دا څه چې سمو به خبره استلا کوي لنډه خبره والے نه کوي چې کم سړی وجود د مکون هغه متعلق بولی تر چا پوری تر تدوینه پوری هغه وجود د مکون متعلق ته تر تدوینه او ذل به حدوثه کنه دا قول څخه حدوث د مکون د نور خبرو ته ضرورت نشته پوه شئ به نو د راضی په دې دلیل باندې رد کړي وې خبره خو زمنګ سره مذهب د خو زمنګ موافق دی ا مذهبي حواله سره موږ یو شی خدا تا چې کوم دلیل وي نو دا دلیل ضعیف دی دا دلیل کمزور دی د چې ضعف دی ضعف پکې دار مولانا ما ته ګوره دلته کې قدم او حدوث دواړه په دوه دوه قسمه دي ما مخکې عرض کړو چې یو قدم ذاتی دی یو قدم زمانی دی یو حدوث ذاتی دی حدوث زمانی دی قدم ذاتی او قدیم ذاتی هغه شی ته وای چې هغه مستغنی د مؤثر نه هغه مستغنی د چا نه د مؤثر نه او بالکل چا پیدا کړي نه څوک مؤثر نه لري دی ته وی قدیم بالذات قدیم بالزمان دی ته وی چې یو داسې زمانہ په ازمنو کې نه راغلی چې دی نشي بیا شته شي بلکې وو او دی وی با دی ته وی قدیم بالزمان چې مسبوقه په حدوث ته زمانه سره نه یوړان دې زمانه مسبوق بل عدم نه دې سوایا مسبوق بل عدم نه اس کو کہتے ہیں قدیم بل زمان نمبر 3 حادث په ذات حادث په ذات دي ته وایي چې شی وجود متعلق وابسته تر غیر پوری وي او غیر پکې مؤثری دي ته وایي حادث په ذات یوی حادث په زمان هغه دي ته وایي چې دا شی مسبوق بل آدم یو واری نشو بیا شته شو ٹھیک شو جی اوس راځه حکما چې عالم ته قدیم وایي او یا دی عقول ته قدیم وایي نو هغه قدیم به ذات ته وایي که قدیم به زمان ته وایي قدیم به زمان ته وایي دومره خواږه مجاهین نه دي چای وایي چې دا په خپل پیدا کیږي پیدا کون کې نشته نه پیدا کون کې خوشته چې رب د کائنات ته خالق موجودات ته نو د دې خوشته او چاري ورته سوای قدیم نو د قدیم څه معنی قدیم به زمان او توای نو او د قدیم به زمان او د حادث به ذات په منځ کې ټاکل شته نه ایک چیز قدیم به زمان او حادث به ذات دونو هو سکتا ہے یو شی قدیم به زمان ها حادث به ذات یو شی قدیم به زمان او حادث به ذات واړه کېدې شي کېدې شي کېدې کېدې شي ټیک شو جی نو حکما چې خبرې د دې په مقابله کې چې کله متکلمین خبرې کوي او هغه اطلاق د قدیمون او اطلاق د حادثون کوي نو د قدیم نه مراد دایي قدیمه بالزمانی او حادث چې وای نو مراد دا غنه حادث نو دی وی عالم قدیم نه دی یعنی دا عالم قدیم دی زمان نه دی جہاں تک قدیم دی ذات کی تعلق ہے تو سارے ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ یہ قدیم دی ذات نہیں ہے اخو ټیک دا خو چند دهریون علاوه ټول قدیم به ذات ورته نه وای نو دې دې چې سلف کوي د قدیم نو د قدیم نه مراد قدیم به زمان علی او کله چې دی یو شی توای چې د حادث ته نو مراد د حدوث نم کوم حدوثي زمانی کا ذاتی مراد د حدوث نه کوم حدوثي ذاتی نو اے صاحب الکفایه والا اذا کان الامر كذلك کله چې خبره دا سره چې چرته چې اصطلاح د متکلمینو په دې خبره چې دا شی قدیم نه دی او دا شی حادث دی نو مراد د قدم د حدوث نه دی هغه حدوث او قدم زمانی اخلي د ذاتی سره دې تعلق نشته اوس تا دلیل غلط دی ځکه توای کم سړی چې دا خبره کوي چې دا وجود د مکون متعلق دی تر تکوینا نو دا قول شو په حدوث ته مکون او حدوث مکون کې راغی او حادث د ذات شو حادث ځکه چې د ده ذات بل ته مفتقر شو او موږ د حدوث زمانی خبرې کو او که د حدوث ذاتی خبرې کو د زمانی خبرې کو ذاتی نه حدوث ذاتی خو ټول معنی منګو چې مکون کې حدوث زمانی دی او تا ثابت که حدوث ذاتی من وایو چې دې کې حدوث زمانی دی او د دې ټکی نه چې معلومیږي نو حدوث کم معلومیږي ذاتی نو حدوث ذاتی سره زمونږ اړه سکار نشته نو کم شي چې موږ ثابتو نو هغه په دې ټکی سره نه ثابتېږي کم چې ثابت شو هغه زمونږ مطلوب او مرام نه دی کم چې ثابت شو زمونږ مطلوب نه دی او کم چې موږ ثابتول غواړو هغه ثابت نشو نو لہذا دا خبره صحیح صاحب الکفایه والے باندې دا راځو په خر وما يقال هغه چې ویلې شي چې قول په تعلق د وجود د مکون په تکوین قول دا قول دی به حدوثه په حدوث د مکون اذ القدیم ورته قدیم دی ته وای ما لا يتعلق وجوده بالغير چې متعلق نه وجود د غیر سره او حادث دی ته چې متعلق وجود د غیر سره نو دته چې وای مکون متعلق ته تر تکوینا دا په خپل قول چې په حدوث ته جا باندې د مکون دی وی ففيه نظر په دې کلام کې سره ځکه دا کومه معنا چې تکای لأن هذا معنى القديم والحادث في الذات دا کومه معنا چې کای دا معنا د قدیم او د حادث په ذات ته علامات تقول به الفلاسفه هغه چې فلاسفه دا خبرې کوي و اما عند المتکلمین او چې پنځ د متکلمینو دا نو حادث دي ته وای چې د وجود د پاره اولی یعنی مسبوق بالعدم اوس مې درته وې حادث مطلقاً دي دي توای ځکه دې د حدوث ذاتی خبرې نه کوي کله حدوث کوي نو د حدوث زمانی خبرې کوي او قدیم دي ته چې په خلاف ته دی و مجرد تعلق وجوده سره د پر سوال کوي حاصل د سوال ادارې مولانا ما ته ګوره معترض وي د عالم چې حادث شو او حدوث په ذات ثابت شو کوم حدوث ثابت شو نو دې سره حدوث به زمان په خپل امر راغی کنه حدوث به زمان ور سره په خپل امر راغی دی وینا کوم شی چې متعلق وجود د تغیر تر غیر پورې ټیک ټک دا حادث په ذات شو خدا خدا رات په دې نه کې چې د حادث په زمان شي کنه ځکه د دې په نسبت باندې عقول ټول متعلق دي تر واجب الوجود او غیریت ته په منځ کې ادا کرانګي دی وای چې دا سمانه ته تعلق د وجود د الله سره دی او دا کرانګي د وجود نور عالم دای تعلق هم د الله تعالی سره دی خدا مجرد تعلق د مکونه د مخلوق تر تکوینه پورې دا دلالت نه کوي په دې خبره ما چې مکونات کې څه شي حادث شي مجرد تعلق د وجود د غیر سره دا نه مستلزم کیږي حدوث سره به هاذ المعنى په دې معنی چې هغه حدوثي زمانی دی لجواز ځکه جایز را چې دا د محتاج غیر ته او صادر دی عنه ددنه او د دې باوجود دائما به دوامه دا مکون دی دایمي په دوام د دغه سره د کافلا کول صادر دی د الله تعالی نه او بیا دائم دی په دوام د الله کما ذهب الیه الفلاسفه هغه چې ذهاب کړل دي د فلسفه او فيما بايک چې دي دعوا کړل د قدم د ممکنات او کل هايولا مثلا لك هايولا دی و هايولا د صورت ته نور چیزونه دي دا ټول حادث په ذات دي دا متعلق دی وجود د متعلق سره تر وجود د غیر چې الله تعالی دی دا غي باوجود دائم به دوامي دا دائم دی په دوام دا غي سره نو د صاحب الکفایه والا دا جواب دا درست او صحیح نه دی د سره فقط حدوث ذاتی تدریس ثابتېږي چې هغه زمونږ مطلوب نه دی کوم چې زمونږ مطلوب دی چې حدوث زماني دی هغه څنګه ثابتېږي